بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی حمیم د دې په معنا او مفهوم خدای پاک ډیر ښه پوهیږي والکتاب المبین دا هغه شپه و چې په هغې کې د هرې معاملې پر حکمت ولاړه فیصله زموږ په امر صادریږي موږ د یو پیغمبر لیږونکي وو رحمة من ربك إنه هو السميع العليم داغه پرته هیڅ معبود نشته همغه ژوند ورکوي او همغه مرګ ورکوي ستاسې رب او ستاسې دغو اصلافو رب چې مخکې تیر شوي دي بل هم فی شک یلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ان ادو الی عباد الله انی لکم رسول امین او هغه وویل دا الله پاک بندگان ما ته وسپارئ زه ستاسو لپاره یو امانتدار پیغمبر یم فدا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون په پای کې هغه خپل رب ته دعا وکړه چې دغه خلک مجرمان دي فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون ځواب ورکړ شو ښه نو د شپې شپې زما بدنګان در سره بوزه په تا پسې به تکل کېږي واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون او سمندر په خپل حال پرانیسته پرېږده دغه ټول لخر غرقېدونکی دی من فرعون انه كان من المسرفين په دې توګه موږ بني اسرائیل ته له ډیر سخت عذاب فرعون څخه نجات ورکړ چې په باوري توګه له حد څخه اوښتونکی ډیر زیات تیری کوونکی وو او هغو ته مو داسې نښاني وښودلې چې په هغو کې څرګنده آزموینه وه ان هؤلاء ليقولون په تحقیق سره دوی وایي ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين موږ دا په حق پیدا کړی دی خو زیاتره خلک په دې نه پوهیږي ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين د دې ټولو د پاتولو لپاره ټاکلی وخت د فیصلې ورځ ده يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون هغه ورځ چې هیڅ یو خواخوږی خپلوان به خپل کوم بل خواخوږی دوست ته هیڅ په درد ونشو خړای الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم پرته له دې چې الله پاک پر چا باندې رحم وکړي هغه برلاسی او خورا مهربان دی ذوق انك انت العزيز الكريم وڅکه د دې خوند هو کنه ته ډیر برلاسی عزتمند سړی ان هذا ما كنتم به تمترون دا همغه شی ده چې دغه پراتلو کې تاسو شک درلوده تر څو دغه پند واخلي فارتقب انهم مرتقبون اوس ته هم انتظار کوه دوی هم منتظر دي